الى قوله غفور حلیم دغه آیات څه ده کنه په دغه آیات شه سلویر چې کیم ده کنه حکمینه دي سلویر حکمینه دوا داستی چې مباح حکمینه دي او دوا ممنوع حکمینه دي کنه هغه مباح حکمینه یو تعریض ده او یو اکنان ده کنه تعریض ده مره کنه او تو وعده ده چاوه نه وخله دیغه نکاح زنه وخله کانا شا سوچ می دا کانا دان داره و کانا شا ولیکن لا تواعدوهن کانا دا وعده و خستل سدی کانا پا عیدت شینن دان دیره و چه تو وعده زنه وخله ده شدینا چه عیدت ته چه کلا پیر شی دینه وعده و دیوی مصر و نکاح که کانا شا دا دوا ممنوع حکمینا دی وعده و نو خستل پا عیدت شینن دیره و نکاح ورسر کرل پا عیدت شینن دیره و او یو کسه یې دادو اکنان اکنان یې دیتا ویل شي چې په زړه ده پټه دا کیسه نیولې چې خدای دې دې سره عادت په خیریتی تیر کو کنه خو چې عادت کې په خیریتی تیر شي بیا دې سره ځنه کاه کا کنه او اکنان تو فی انفسکم کنه دا راوړي کنه سم چې په زړه ده پټه دا کیسه نیولې وي او بلا دا چې یا مثلا تعریض وته کې کنه سم تعریض وته کې تعریض دا معنی چې وته چې یارا اما حاجات شته دا داسې د وکړه چې کیم د خدای د د سرې غشه زر وچوي که نه حاجات به شته دی ته نه داسې یې که نه خو هسې که نه داسې تعریض وي ده یاره خو چې کیم ده که نه ته خو ډېره عزتمنه ښځه یې چې کیم ده که نه شه چې کیم بختور په کیر شوی وې که نه شه پوهېدی که نه دا تعریض د هسې چې کیم ده که نه نه را دې ته داسې نه وي چې مو سره یا نکاح وکړه یا هغه یا دغه که نه دا تعریض چې کیم ده کنه دا غاره و ده کنه شا اکنانا را و ده تعریض یا را و ده او وعدا وانا ده نو خلی ده نکاح او نکاح وانا بر سرک پا عدد شینا نکنا ولا جناح علیکم نشتا گناہ پا تو سے بند فی ما عرستم بیهی پیغشی شی چه تعریض کی تو سے پیغشی سرا چه تشای دا تعریض من خدبت النساء چه پیغام ده نکاح ور کولی اده شزیتا خو دا سه په کنایي الفاظ سره وینه په تعریف سره جواب دا کنه شه او اکننتم فی انفسکم یا پټ سو تی تو سه پزریا خپل شه تمنا دے نکاح کنه دې سره یا نیت دے نکاح علم الله انکم ستذکرونهن کنه خدای ور صحیح ده دې دا چې تو سه بده شذونه باندې سره راغې زی کنه خدای ور الایا تولوا الایا تر اخره پر الا قوله غفور حلیم ایس په دې آیات کې چې د کیم ټکی روغلی دی د ټکی تفسیر دی تاسو سوچ کیا اکننتم سمانا دو ازمرتم کنا چې پټ لارې تو سه پزرشه چې کیم نه کنا پټ نه سې تو سه پزرشه دا خبره چې قاعدت کې خدای په خیر تیر کړو به زید سره نکاح کا پزرشه دې پټه دا کسانی ولی وکل شیء سنته و هر هغه شی سنته چې محفوظ کې ته غلره پزرشه او موتا دا محبوبه دو چه حسنا حسر سی موتا چه کم دا یوا نیکا شزا کنا موتا دا محبوبه دو دو کا چه خدای نیکا شزا رو چوی کنا شا ایده شزا تا بیای چه دا کم شزا عزت تیرا بی کنا دا چه کم دا اغا تعریض دا وقال القاسم قاسم ابن محمد سے ویلی دی چه یقولو دا شویتا او یی دا سرائی چه انک علی کریمتون تپ موبند دیر عزت منای کنا شا کنا صدا سره وخره چې واقته بحمد الله نافقتنا تو د خدای په فضل سره رایجا شوه نافقه دې ته ویل چې کوټه نه وي کوټ یونی یاري مه کوټه شوه وی کنا چې کنه پسند وی کنا صاحب ته د خدای په حمد سره د خدای په فضل سره رایجا شوه کنا ته کوټه شوه نه چې کیم نه کنا دا کی څه وته وتقول هيا ودوه توی چې قد اسمع ما تقولو په تحقیق سره اور اور ودل ما خبره چې د ته ویای خو ولا تعدو شیئا وعده غیر سره کو دې ته شیا کنه وعده ما ده نه سره ولا یواعد ولی هانو وعده کو دې سره ولی دې دې بغیر علم ها بغیر به علم دې دې نه نو دو وعده غیر سره کو نو ولی وعده غیر سره کو چې کینه دې نه کا وان وعدت رجلا فی عدتها او کچره وعده وکړه اې دغه معتد دیش زده معتد شله صدو ایده وعده وکړه د یو سړی سره په غزمرا د عیدت ته رسه د عیدت په زمرا سره د یو سړی سره د نکاح وعده وکړه ثم نکاحها بعد بیا په نکاح کړه د دې سره لار ورس کې د تر دل د عیدت نه وعده په عیدت سره سره کړی و نکاح یو ورس یو سره وکړلو دا باب خو وکړل و نکاح شو دا کنه بعد یو وکړل و نکاح شو دا لم یفرق لم یفرق بینهما جدای ونشر و صلی بالمان د دې سره شدا نکاح شو دا وقال الحسن حسن حسن بصری سے ویلی دی اغا دامانا کو چلا تو واعدوهن سرا دا دغه تفسیر کو په زنا سره چې وعده ما کا چې کیم نه کنه تا اې دې شزونه سره چې د عیدت تروی سرن په پټه دا مله چې زنا ما ور سره کا دینه زنا دا یو خلی دا وی چې زنا دینه مراد دو کنه او بهر حالا نیرا مفسرین دا سوی چنا دینا زنا نه دو مراد اس وعده و نو خستل د نکاح دا مراد دی خو در آیا دا دو چه دینا زنا مراد و یذکر عن ابن عباس و ذکر کول شد عبد الله ابن عباس صاحب طرفنا چه دا الکتاب اجلح تک صدا چه دا غلا دا حتا سرنگ دا چه یانا تو سے دی سر غابا کی حتا یبلغ الکتاب اجلح کنا الکتاب اجله سمنا تنقض العده تو چه تیر یشی چه کم ده کنا عدت اده دا مطلب ده دا ادغه آیات شه د ټکی چې د کیمرو غلی دی ادغه تفسیر امام بخاری صاحب زته نقل کړ باب النظر الى المرأه قبل التزویج ور قتل شده ته په مخ شده په نکاح کول نه چې شه سره دی یعنی نکاح نه کړه د نکاح نه مخ ته مخ ته د شده ته ور قتل دارو ودی کدان دی راو کنه جمهور په دې باندې دي چې نکاح نه مخته کنه نکاح ته نه ور سره کړه پر دې شزه دو اول اول کسه دا شزه کنه ځکه چې پاته نه لګېږي چې سره مون شزه وي اول یې ته وکته دا قتل ته وې دې پر ماسه بیا موافقت رو ولې چې اول یې وکته خواخه کې کنه بیا وې چې کیم نه کنه توس پر ماسه وخت یې سره وشي او کلی دلې د نوی د غاف نکاح ور سره وکې کدای شي اورتیا صدا سعی په جواب شي چې کیم نه کنه خاصه ده نشي دا نه بیا نقصان جوړېږي کنه دا راو دی جه کم ده ده نکاح نمخ ده ده شده قتل باب النظر الى المرأة قبل تزویج و ابی قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن شام عن ابیان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ و عنهم قالت حضرت عائشہ ویلی چه قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رسول برا کفر میل رأیتو که فی المنام مولی دلی دو تولا را پا خیب شه یعنی کاحنا مخدم موتلی دلی پا خیب شه یجیعو بکی الملکو بیا لره کړل مو د مخ د تونه چې کیم دا کپڑا فیزن هيا ان ته اچانک هغه چې کیم دا شوه چې وا اته کنه شاو ملي دي سره نکاح نمک ته رسول مبارک لیدلی فقلت بمول چې ای کو هاذا من عند الله کچره وی دا معاملہ د خدای طرفه یوم ذی خدای وی بیا نفذ کوي دغه معاملې لاره دا مره چې متوې په نکاح سره خدای بیا روکو کنه ورو کتل دیتا رسول مبرک فساعد النظر الیها چکی ورچکی کرو نظر دیتا وصوه بهو ٹیت یکلو لکانا دا چه کتلا کانا سار نفسیرت ثم تحت راسه بیا ټیټ کړ سور مرګ سره خپل بار خل ساری ولا لولو فلم مرات المرأه سوحت چې پاته ولګې د لشته ته دې چې انه لم يقضي فيها شيئا چې رسول مرګ په سلام وکړه دې بهر شه په ایت سي سلام باندې نه په نکاح کوي یا راسد کرا رکشنستا په دې چې وقام رجل من اصحابه فقال ايغه ته چې اي رسول الله لم يكن بها حاجت کثیر نه وی چې کیم نه کرای تو دیتا حاجت فزوجني هم در باندې کاح کا فقال رسول الله برکته او فرمایي چې هل عندك من شيء قال دوته چې لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال رسول الله برکته چې اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع بيار وفاس فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا كان ولد دلار رسول الله مبارك ستر علوين کا چه درمی دا خو فامرا به بی رسول الله مبارک امر وکړ په دبنه چې منډه روي بلې فدوایا ارو بلل شو ولما جاء سوات چې رول قال رسول الله مبارک دا وره چې ما لا ما کامل القران قال له چې ما هي سوره کذا و سوره کذا و سوره کذا حد ده هغه ته غنل د سورتینا لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعدلوهن فدخل فيه الصيب وكذلك البكر وقال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وقال وأنكح الأيام منكم وأنكح الأيام منكم دا يوبلا مسلا دو کنا چه نکاح بغیر به اجازت ولینا چه ولی اجازات نوی ورته کړه شزا د غاس اخپل نکاح وکو کنه د چا سره کنه د ولی د اجازات ویرا د شزا نکاح شی و کنه شی دا تعبیر شی او دا رنګ دا تعبیر شی چې کینه په اصول الفقه شی کنه چې په عبارت ته شزونه سره نکاح منعقد کیږي او که په عبارت ته شزه سره نکاح نه منعقد کیږي کنه چه ولی مثلا الفاظ نکو استعمال شده الفاظ مو استعمال کو کنا چه مو زندر پا نکاح کرده دا کنا یا مدر کرده دا زن دا شده پا عبارت سر نکاح مناکد کدی کنا مناکد کدی ولی دی جزاد بیر نکاح مناکد کدی دی شده و کنا مناکد کش پا دیش اختلاف ایما سلسا امام شفیع صاحب امام مالک صاحب امام احمد ابن حنبل صاحب رحمهم الله ایده رای دادو چه ده ولی ده اجازت بیر نکاح چه ده دانه مناکب که دی کنا ده ولی پی اجازت پر تڑل ده نکاح ده شده پی عبارت سر نکاح نمناکب که دی کنا شا او ده امام بخاری صحبه ده غار آیا دو کنا شا سوچ می دا کنا امام بخاری صحبه ده غار آیا دو ایده وجنا دا ترجمه البابی چه وزا کرده ده کنا پدشه چه ده سمرا یتینا رو وڑی دی کنا سمرا حدیثی رو وڑی دی کنا په دې ټول یا وروړي دي چې په سره دا کیسه ثابتې دي دا ما ثلاثه مذهب زنه ثابتې دي کنه اچھا یو وګورئ دا حدیث یې وروړه چې لا نکاح الا بولیه ایدیده حدیث تخریج امام بخاری صاحب ندا کرا سوچ کے ہم ترجمت الباب سے ذکر کرا دا خو کیز یا تخریج ندا کرا کیز یا ندا ذکر کرا ذکر جدا دا امام بخاری صاحب پر شرط بندے ندا پیرا دا حدیث کرا ذکر جی کیم دا کیز دا تخریج جنہ دا کرا خو پوسی و بترجمت الباب سے خلیی شده کنا سوچ میں دا کنا ایوا دا البته دا حدیث چې دا امام ترمذی صاحب چې کیم نه کړه ذکر کړه دا کړه په ترمذی شه دا حدیث ته چلا نه کاها الا بولینا کنا یو خدای نه په دې حدیث باندې چې کیم نه کړه دې دلیل نسی کړه چلا نه کاها الا بولینا ٹھیک شو یو دویان جه کم نکنا یو بل حدیث تا ده حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا پا ترمیزی شریف سے جکیم در و غلا دا آدھا زینہ دا ذکر کرا ده من بخاری سے پا شرط مند ندا پیرا کنا ذکر دا دی ده تخریج ندا کرا ہو ترمیزی کنا ذکر کرا ده حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی چه ایما امرأت نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل درې ورای ویلي دي کنه شا اې هغه حدیث ده په بندا چې کیم نه کنه جمهور دلیل نسی کنه شا او بلا امام بخاری صاحب دینه دا یاد یاد ذکر کړل چې وایذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن وبیره کنا کاره سا خلی سی یه بیتا ورشی با کره تا نشی ور یا خلی با کره تا ورشی سی یه بیتا نشی ور نا که سی یه بیدی که با کره دی تولی تا چه کم نکانا نسا ورشی کانا شا ایده وجه نداوی چه فدا خلفی ہے السیب و کذالک البکر کانا مطلب داره چه که سی یه بیدی و که با کره دی دا بدیش وردخیل دی کانا شا په دې آیات باندې د ائمه فلسفه پر چې کیم نه کنه دلیل نیول دا سرانګه فدیر آیات چه اللہ پاک دا فرمائی ہو چه فلا تعدلو ہننا ما منه کوي تو سه د شزونه لرا کا سیبه دیا کا بکره دیا ما منه کوي دنه کا اخره لنا نه خدای پاک ایده ده که کم ده سره ده ایده اولیاء ده نحیه ذکر کریه ده کنه ده ذکر کریه فلا دا دولو هنه سره ده اولیاء ده بیئی کنه چه ما منه کوئی دو سه ده لرا او نه یې مثلا اګه چته شي چې د چانه هغه فعل متصور وي او کچره د چانه هغه فعل متصور نه وي بیا هغه باندې کېږي چې دونه یو چر وړه متصور نه دو یو چر تل وړه کړای نه شي بیا دې باندې کوم څه دي دا ورا باندې کولې څه وایي دا لکه مثلا دا وریا غار نه شي وړای اے دا وریا غار څه نه شي وړای چې نه شي وړای باندې کولې څه وایي دا څه چې دا باندې کوم چې دا غار ما ورا معنی کوای شي ځکه خدای دې چې ما معنی کوي کنه شا که معنی کوای نه زویل نه نه یو ته ذکر کولا کنه دغه معنی چې دې معنی کوای شي ولی چې نه خو دونه که نه شي کوي کنه شا ولی ولا پر که کوي ولی چې نه خو دونه شي نه که کوي کنه شا دا په دې آیات باندې چې کیمدا کرا امام بخاری صاحب دلیل نسی کنه یو بلا الله پاک فرمای چې ولا تنکحوا المشرکین حتا یؤمنوا دا ګره اولیاء ته سړی ته چې کیم نه کنه دا نغادو ولا دا خطاب سړی ته دا ولا تنکحوا المشرکین ما ورته نکاح کوي او اولیاء دا شزره چا دا ما ورته نکاح کوي مشرکین ته ما ورته نکاح کوي حتی یؤمنو حتی کسی ایمان لوری کچر ایمان لوری شرک پریر دی بیا ولی ورطا نکاح کوئی و که ایمان نوی رو وڑا نبا سلمون شدن مشکلین دا ما ورطا نکاح کوئی دینه دالیا چه کمنا نسبت کیا تا کرده اولیاء تا کرده کنا چه مومن چه دی مشکین وی ما ورطا نکاح کوئی چه کلا مومنون شی ولی ورطا نکاح کوئی دا مره چه اولیاء ورطا نکاح کوئی چه دا اولیاء ورطا خدای پکیوئی کنا خبلا سودا نکاح نشی کرائی کنا شا دے بندر دلیل نصیب شزا د ولی د جزاد مهره په خپل برات سره زونه نشي ور په نکاح کوي ٹھیک شو اچھا جی د میر مذهب دا دا کسه یو چې شزا د چې غاوی کنه اصیله شزا وی عاقله وی بالغه وی اصیله عاقله بالغه شزا چې وی په بیره کنه نه را کبه کراوی یا کسیباوی یا کنه شا دا شزا ابه ودا خدا سوی کنه چا ودا شوی نوی میڑه نوی کنه احب بنفسها من ولیها کنه دو جه کمنا کنه پا ولینا بی اخبر زن اخبر از یوتا مستحقه دو کنه شا نو بیده یو آغا حدیث ترمیزی شریف شده حدیث تا کنه دا جه کمنا کنه دمیر ده پر دلیل یو دویان قرآن شریف شا اللہ پاک فرمائی کنه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها کچره د دوی تعلق نه ورسته دریا تعلق مړو ور کړو کنه ویری کنه فلا تحل له من بعد اذن ورسته دې مړه ته نه رنده وکړي چې دریا تعلق ور دینا دا مالی مری چه دو زونو ور پنه کح کوائی شی کانا شام سوچ میں دا کانا دوا بل دغا کی زیاد دغا کی زیاد سنا ہو چه دا امام بخاری صاحب ذکر کرده و اذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعدلوهن این کحنا تو بیده کانا دا یاد ندا کانا شام دی بنده میر دلیل نسی خدای پاک دا څه دی چې فلا تعذلوهن ما من کوي او سره او اولیاء ما من کوي تو سه دې شزونه لرا اې دینا اين کهنا ازواجهن چې دې نکاحینا کو خپل د مړیونه سره چې دې د مړیونه سره نکاحینا کو ما من کوي بل من کوي چې دوی کاه کو دې مړ سره او دې من کوي کو نه کاه پر ما من کوي کنه دې څه مطلب شو دا معنی چې وینې ته باندې کوي سره کولا خپل نکاح کرا شا چې نکاح جزات خدای په کویر پر ولی دا ویل چې معنی نه کې دو چې نکاح کو دې مړ سره ولا په نکاح چې معنی نه کې کرا شا خدا مطلب شو چې کړای شي نکاح کړای شي نکاح ولا ولا دا دلهن دا منع سره کوي چې دا خدای په کودا وشای دا شرعي حق نه ویلي چې ته یې دا خریان دې باندې کوله حق ورکړه دا په معاشره چې کله کله چې کینده کنه داسې مثلا چې والی په شذا باندې دباو استعمال وی کنه شا معاشره چې کله کله چې کینده کنه چې شذا خپل ځونه پر نکاح کوي بیا دای مثلا وی چې مو ته په غیر جوړې دي شار مرته جوړې دي زه نه پرځ چې دا خپل ځونه پر نکاح کو انه دا معاشرتی حق ویل شي شریع حق یې رسته نه باندې کوله په باندې ولیونه ته خدای پاک فرمایي چې سوام دې چې عزت تیر شي بیا دې چې بل خپل ځای په دې سکو دا شزونه بیما فعلنا بی انفسهم دا دا شزونه بل خپل ځای په دې چې سکو ویره کنه کله غاز ځنی نه پرې دی او کا ویډیوونه ته ور پنه کا کوي کنه سا تو توز باندې څه ګران است چې ګران ولډارې چې دا څه ویلا خپل ځون مې ته ور پنه کا کړو دا صاحب الازار هدیت رسول ترک با خیر شی سروه نا چه ملت تو کها بما ما اکامن القرآن دا سیر توغل کنا چه در پر اکاہ نکلا تو دا و رسول مرک دادی ولی پشتنا کریو نو چه رسول ولی سیک تا پشتنا کریو نو یا دا پشتنا کریو نو چه ولی جزب سکن ایسا جزب خدا خپلانو ولی رسول مرک دا ورزون پیش کرلو ایس رسول مرکه دی بل سری دی بل مرکه اخلالا او دی ولی جزاد نه رسول مرکه ولی پشتنا زنه کریه دو نه دی ولی ورسره وستره دو نه دی نه کسا کریه دو چه مودا ولی جزاد تا یا نشتا اجزا درتا کنا خو ولی میدی ده چه دی ولی جزاد دی ولی برات دا نه ده ضروری که ضروری و رسول مرکه ولی ده خاصر پر اکاح کولای دی سری تا سوچ میں راگا بل ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایغه سره چې کله رسول مبارک نکاح کړلو کنه شا ام سلمہ سره بیا ام سلمہ ته ویل چې مه ول ول ولستانه نه حاضر ولستانه نه غیب ولستانه ول مې سکستانه کنه شا ویره کنه بیا یو وړي کس کا بچایو عمر نه مې دو عمر نه بالغه بچایو وړي کس کا کنه شا ایغه رسول مبارک ویل چې چک سمیر په نکاح کا کنه شا حالانکه نه بلغه بچای ولی نسی کدای خدا سے ده ملاحبه ده کم ده پا طریقہ سرا رسول مبرک بتا ہوئل کنا دینه ده ولی بغیر آئی ده سرا جه کم ده کنا نکاح کڑا ده کنا شا سوچ میں ده کنا ولی نشتا ده ولی بغیر جه کم ده کنا ده سرا رسول مبرک نکاح کڑا ده بار حالا ده ولی بغیر جه کم ده کنا نکاح چه ده ده صحیح که دی کنا او ده شدا یتینا یدا حدیثینا کنا چه ده کم مثلا ده ذکر کری دی ادین آس استحباب ملی میری سوچ کئی کنا خوی نیرا چه کم دا لزوم او وجوب دی دینا نمالی میشی البته دا ولینای حدیث چه کم دا کنا چلا نکاح الا بی ولین کنا دا حدیث ندا کنا سا دا حدیث ادینا احناف یو جواب دا کو چه دا حدیث شو دا حضرت ایسی والا حدیث شو یو جواب دا ور کرده چه دا ضعیف دی دا حدیثینا ادینه را دامرا نصوص پا مقابلہ شو پا دیبانی دلیل نیول چه دی دا ندی صحیح کانا شا هو خیر بهر حال چې کیم ده کنه نه را صریحین وی چې نه دا مړه بیا دې کم زیری چې دا لوړ چې کیم ده دلیل نیول په دې باندې نشي صحیح کنه شام بیا دې وجه نه کنه دلا نکاح الا بولیین دا دې چې کیم ده احناف وی چې دلات د نفی د ذات ته پر نه ده بلکې دلات د نفی د کمال له پر ده کنه شام لا نکاح الا بولیین په کامله طریقه سره نکاح نشته مګر په سبب د ولی سره اول حالا حدیث که ده ضعیف ده خو بالفرض که چیر صحیح شی که بل استدلال شی گریو جواب دا شو ده چه ده بطل سره کنه دا په معنا ده غیر مفید سره ده کنه شا دا معنا چه ده نکاح فیده من نده فیده من نده ده نکاح چه ولی نه اجازت نده مشتا شده ده غز دونور پا نکاح کری کنه ده به فیده ده ده نکاح که مناکد ده یا خو بدش افیده نشتا چه ده ولی پا اجازت سره کیم بی کنه شا او دوام جو ابدا شو دا چه بطل دامنا کنا چه بطل دامنا چه دا پیدار ندا دا نکاح چه صدا دی ولی دی اجازت بحیرا زونر پر نکاح کو کنا دا نکاح دستا چه پیدار ندا دا چه کمنا دیرا من دا پتی کیزی ندا نکاح کنا زکا چه بے مشوری نکاح تا کنا سا دا پیدار ندا دا چه کمنا کنا جوابیا شو دا او درېمه دا خبره شوې ده چې اصل شه د احناف په نزدیکی باندې بیا دې نو مطابق چې وخله بیا لا نکاح الا بولی یا باطل باطل باطل ولا حدیث دا انا نکاح زنه مراد چې ولی دې جزم بیا په غیر کوفه شی وکړه کنه شا اغه مراد چې په غیر سیول شی وکړه کنه اغه باطل لا یا اغه چې کیم ده کنه نه ده منعکس کنه دې هغه مفتبهی کول مطابق کنه اچھا جی وقال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس حا دا تحويل لا قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شعب قال اخبرني عروة بن زبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته حضرت عائشہ جا بی بی دے رسول مبارک تو ایغ خبر ورکا دا ہو اے دے عروہ ابن زبیر تا کنا اے دے خوریئی تا دا هغه نکاح وی خلق د دنن سبو دنن سبو خلق ته شاوی چې دنن سبو چې د کیم خلق نکاح نه په صحیح طریقه سره یو دا نکاح او د جاهلیت طواف شي کنه شا نو بیا دې یو دا نکاح او سرانګه یخطب الرجل الى الرجل پیغام ته نکاح ور کو یو سری بل سری ته ولیته هو په بری دې هغه چې کیم نه کنه ولیه دې ده یا په بری دې هغه لیر دې ده کنه شا سری ده ده ورکولو ولی ده ده ورکولو پیغام ده نکاح کنه سا ده نه دینا دان مالی بیدی کنه چه ولی و نکاح مراکت کبی کنه سا سوچ می دا کنه سده پیبران سنا نکاح نمراکت کبی کنه خود سده تاوی پیغام ده نکاح ورکولا کنه سا صرف پده تکی بره امام بخاری سه پده باب سده حدیث رو وڑا ده کنه فیوزق ها بیا د مہر ور کول دی د شذ د ثم یون که ها د نورس یو بیا د سری ور پنه کاه کول ا د شذا ا د بل سری تا دا یو قسم نکاح شو دا خونن سوال آغا قسم نکاح دا صحیح نکاح دا دا دی جہریت پو اخشیو نکاح داو و نکاح آخر و نکاح دی بلی وکاس یا و نکاح آخر ادویان بلی و نکاح آداسو چه کان الرجل یقولو لامرأتیهی ووی سرائی چه ووی ویلا من کو حیاح بلیتا او یو سر سر وی نکاح کرا و سوچ که ایده ویتا سری مڑوی ووی لامرأتی من کو حیاح بلیتا جدا من کو حاوی کلا پا حیث شوا کنا یو ادا سوی تا اولا جزا تا حرف تی من تم سیا من ازا تو حرف تو حرف تی ندی ازا تو حرف من تم سیا سو وقت وی چه دو پوکا شولا دی حیث اقبلنا لمن کو حیث شوا کنا او په پیری کنه یا ودا سیا چه ازا تا حرف من تم سیا یا ودا سیا چه ازا تا حرف من تم سکه په پیری کنه تو بیره کنا فستبزعی من هو طلب او دا بزا سدو کنا دا بزا لکه دا شده ولتا ویل شی دا بزا دا سری ولتا ویل شی کنا دا سری فرق سدا کنا سایده تا بزا ویل شی فستبزعی من هو طلب دا فرج وکا دا زرا کنا شا دا منا چه طلب دا جماع دنا وکا ویاتذلها زوجها و ساک کوئی سدو ده من کو حیرا میڑه ده ده ولا یمسوها ابدا نوی ور لگه ده ده سید پر آمشا ده پر یانا وی نوی ور لگه ده نوی ور لگه ده جماوی نوی ور سرکلا حتی یتبین حملها من ذالک الرجل حتی که چه ظهر وشو حمل ده ده ده سرینا الذي آغا سرائی تستبزع منه جا طلب ده جماع کرا وشده ده دنا کانا شا ویره کانا دائنه مڑوه بتاویل جکلا ویلی حیزن پوکشوا بشکا کړل دې مېړه دا د وجه د رغبت د نه پیدا هم دا ولې نه ولا څه وجه بل سره هم تی سره یو رئیس چې دې نه مې سودا دا شي کنه سجه نه مې ولد وسی کنه چې هم دا ولد مو شي بل خو دای خان درایو اول ورا سے رئیس ہو کنا شا ویجے دینا جا حمیلہ دی جدا ولد میں ہم دا سی جاہلیت پواق سے ویداس کل کنا داره شیون وی کنه سا پلاس نا کام نه یا وطا یا وان یا شپیش کنه دا یو جماعت و سر جامع شو فیدخلون علی المرأت کلهم یصیبها بیا دی یو ور داخل دل په یو شدا باندې ټول ور رسیدل دی شدا دا مره ټول وی جماعت سره کړه کنه سا پلاس نا کام جماعت و کنه فاذا حملت سواحت چې دوی حامله شو و وضعت او وضع حمل وی وکړه شپه دوی میاشتنه بعد ومر علیها لیالی او تیر لشو په دې باندې سه شپې دې وځي د حمل نه ورسې الله پنځل اصل یتم را شپې په تیر شوې بعد ان دا حمل ورسې دې غنه چې دې وځي د حمل وکړه سه شپې په تیر ارسلت الیهم اې دې شو دې اطلاع ور ولا دلا هغه کسونه دا لا سو تک سن سوي چرو شي یارونه کرا روشي یو دې نه را مال نشو کړای کرا شاه او په تحقیق سره مو چې کیم دا دا ولز یې دا ولا دا فهو ابنک یا فلان بیا په چا چې غاو کوې دې څه دی او لا سو تک سونه وی دی کو خو دې څه دی چې په چا غاو کړو چې دا تو بچای له خپل کا تو ته دې سیخته کنه تو بچای بازار دې هغه بچای شي او دې څه دی چې په کیم نوم پښدو کنه شاباس چې کیم دا غانم به و کنه تسمی من احبت بسمه کنا نوم زلوی ده شده آغا چه دیتا وی خوان ور کولو چه کم ده کنا پا اسم ده ده غی کنا میڑه سر ده میڑه تا وی ور منصوبه ولو ده میڑه پا نوم سر چه کم نوم ده خوان دیتا ور کولو کنا ایره غی میڑه زیای وی چه کم ده کنا بللو ده تا وی ور منصوبه ولو فیلحق به ولدها بیا ولا که ده ده سر ولد ده ده غی شده کنا باقی ده غی سری بچای وی بلل شو بده لاس بته کسونش بیا وی جمعو لها دا زنیون وی ټولر ټیل شول جه کم ده کنه دیتا یا جمعو لها یا جمعو لها کنه ټول ور ټیل شول جه کم ده دیتا ودعو لهم القافتا قافتن جمع ده قیف تو کنه شا قیف اغتا ویل شی کنه شا فلما بعث محمد صلی الله علیه وسلم سواحت ایچر ولا ذل شدنیوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنا بیا په حق سره هدا ما نکاح الجاهلیت رنگ یکړلو هغه چې کیم نه کنه نکاح الجاهلیت کله ټول قسمی نه اعلان کړل ختم یې کړل کنه الا نکاح الناس اليوم مگر نکاح د خلق نن ورځ کې کیم دا چې د نن کیم د اسلام په حالات سره کیم نکاح باندې دی روان دي الله دی آغا یتیمون شدون لا توتون هن چه نور کوي تو سدیتا ما آغا مهر کتب لهن چه مکرر کرده شو ده دی دی پر پتوز بنده کنا و ترغبون انتن که هن و توس رغبت کیسا مخینا روی دی پر نکاح کوله دی دینا دی پر نکاح کوي او کلا کلا او یتیمون در پوته شي په یو کیر شي کنه شا او یتیمون در پوته شي نکاح ته تر ودا کوئی دیو جنا نه پنه کاه کوي چې نو دوک شلیه خوان نه در کوي سرنګ دا په نکاح کې کنه نه په نکاح کوي وترغبون ان تنكحوهن بخیر علاوه ته څه په نکاح کولې دې نه ځکه چې جمال یې نشته او دې له پر زیاده چې بل چیرته نکاح وکړي ځکه دې له مول دې نه ورسره کول چیرته نکاح وکړي مول نه وري کاراستا نو به دې بیا مول نه وجنه پر زیاده چې بل چیرته نکاح وکړو ته چې خپلانه په نکاح کوي کنه سا سوچ مې ورتي کنه قال هر دا چې ویلې چې هاذا فی الیتیمه التي دا حکم دا بیغ یتیمه شده تکون عند الرجل چه واو پر ذکی ده سری لعلها ان تکون شریکته فی مالی فی مالی کنا کدای دی چه دو وا شریکه ده سر پا مول ده شه کنا پا مول ده سر شریکه وا مول ده آو ده داو کنا شگار ده پا ده شو کنا شا امورسنا وهو اولا بها ودای اولا او پدې سره چې په نکاح کړی و کنه خو فیرغب عنها عین کې هدای اعراض کو دې دینا پدې کې سره چې په نکاح کو دای دې لاره کنه دې نکاح نه اعراض کو ویل دې کې پښلی نه دو فیعذلها یدای باندې کوي دې لاره بل چرته نکاح سره پرې دی ویل له مالها دیواجی دې مال دې دینا نه پرې دی ولا يرجها غيره ونه ورته نه کوي بلکې تا کراهیت ان یشرکه احد فی مالها د وجه به باندې ګڼل دي نه چې شریک به شي د سره بل یو کس کومول دي ته ګرا مول بل چرته یې سی ونا بل چرته نه پر دي بل دانه پر نه کاه کوي او دارنګ چې کله خپل دانه پر نه کاه کوي کنه دا نه په دې حدیث شریف شه دا ته کارولو کنه چه ولا ينکحها غیره بل چتا نور په نکاح کوي کنه دا مله چې بل چتا بیا ور په نکاح کو چې خپل نه په نکاح کوي دته بیا نسبت ورو کوي د سړی ته وې دی ولی ته کنه په دې پرې دا حدیث وروړل وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثنا زوري قال اخبرني سالم ان ابن عمر اخبره ان عمر رضي الله تعالى عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر سواحتي چا کندش ولا حفصا چا بچی ده عمر دو ده خنیس ابن حضافت السحمینا اول خوند یداو دا مر شو کنا وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خنیس اصحاب رسول اللہ برکنا ده اهل بدر نو وفات تو شب مدینہ منوره سے بیا عمر سے بوینا چلقید عمر سے بلی چلقید عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دین اور سے زملا شد ہر عثمان صاحب سرا بیا فارست علیہ بیا مود حفصہ بی پیش کلا بدبوندے کنا چدا ودر پنے کا کم وابي قال حدثنا احمد بن ابي عمر قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعدلوهن فلا تعدلوهن ما مره کوي تو سي چې کیم نه کنه اې دغه شزون لرا دا یا پینه کنه فلا تعدلوهن دا چې کله نزل شو اې دې نزل ولای دا وشي دا داس وکنه چې معقل ابن یسار صاحب اې دې خیر وه معقل ابن یسار دی خیر وا بیا دې یو سړی سره نکاح کړو چې نکاح کړو بیا یې سړی تعلق ورکړلو کله چې تعلق ورکړلو ا دې نه ورسیا عیدت کې تیر شو بیا سړی یې تروزی شو ا سړی هغه شو چې بیا په نکاح کړ ا دې خیر یا هغه شو چې بیا دې غیم له سره نکاح وکړ ما کله دې یا سار یور په غرب ته تیکره کړه چې نه نه دې پر نکاح کوم کنه شاه او دی آوه تا ویل چه ورپا نکاح میں کاوه تا ویل چه نا نوه لزون ورپا نکاح کاوه کانا بیا دی پا بری چه دا یا تر نزل شو چه خدای پاک فرمائی چه فلا تعدلوهن این کحن ازواجهن ما باندې کوي ته څه دی لرا اې دې نه چې دې نکاح کو دې هغه مخشه مړیو نه سره چې نکاح کو ما باندې کوي دا نه دادی بیا دې ته نسبت سره کنه دا سره سره دا ما باندې کوي دیتا وی دا مره چې مره کوایل دي چې مره کوي یې کنه خو مې وی چې نه دا معاشرتی دا باو د شری حق ته وجنا نه مره کوي ای معاشرتی حق نه دا کنه ای دی وجنا به مره کوله شا فلا تعملوهن قال ویلی دی اری حسن بصری صاحب چې حدثني معقل ابن يسار انها نزلت فيه چې دا آیات نظر شو ده فيه په دغه معقل ابن يسار شمنه مو په بریښت نظر شو ده کنه چه دا تن سڑا خطا کیزه نا سر بیزه نا زو وجدو کا یو هم در پگه نکاح کری و تو تا دا خیر و فرشتو کا و بیا موی گرده ولی و تو ده پرا فراش فراش می در پرا گرده ولی و و اکرمتو کا و بیا موی عزتمان گرده ولی و تو لارا کارا چه خیر می در پا نکاح کری و خدا می ده عزت کرا و کرا تو بیا سره په حساب نو په دې فصل لکته هاتو تلو پر کړی چې کیم نه کنه دیتا ثم جئت بیا پلورا روغله تختبوها چې ته په حساب نه کا هر کوي دیتا لا نه کې په کا والله په خدای مې دلې وړي لا تعود الیک ابدا نه در وګرځي دا خیر دې مو ته تا مې شاده قرانه را کرا په نکاح سره دا دوه وکانه رجلن لا بأس به او دا واقل ابن یسار یو سرائی نا او دا خوان جسو دا مخشنائی خوان دا دا سه خوند لا بأس به دا سه بات سرائی نو جید سرائی ولا بأس به سرائی و ریخ سرائی بات سرائی نو کانا شا نو بیر اکارا بیر مرا تو ترید والا خشدا چه دیا خواشا و انتر جا علیه چه ورا پاس چی دتا کنا تاس نے شئی پو ڈری نو ریخ سرائی و شدا خواشا و چه بیا چه ورا پاس شوئی دی غیمه دتا کنا و از غلطی و شوا چه کم ننسرا و پیری و دوی دوی چه ننوی بیا ورا پاس که دی کنا فانزل الله هذه الايه بیا نظر کو الله پاک دا آیات فلا تعذلوهن ايان كحنا ازواجهن فقلت مع قيل ابن يسار وچ موبت الان افعل يا رسول الله بس اس کان لا چار يا رسول الله اس یہ اپنا کہا کما بیا قال دولی چ فزوجها اياه انا فزوجها قال ویلی دی حسن بصری سے فزوجها ور پنکاح کرم مع قيل ابن يسار هذا خیر خپل ایاهو ای دې سړی ته ور په نکاح کړه دا نه د ور په نکاح کړه والی و میروی چې دا اولاد چې ولی ور په نکاح کو کنه نکاح دا غاسی شي بس